رحیم سورة الحجر دا سورت چې شروع کو د دې نامه ده حجر مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی حجر تاسو ویلو دا هغه د سمودیانو د اوسېدو ځای دی خان چې کوم ځای کې سمودیان آبادو دا هغه ځای دی نن سبا خلک وایي چې دا د سعودي په علاقه کې دی چې تاسو زه خیبر راشي وادي قرا راشي بیا دا علاقه راشي حجر اوس هم وایي دقسې آباد دی لکه مخکې په سعودي کې چې کوم ځایونه د کجورو دي نو یو پکې دا دی چې په حجر کې بې اندازې کجورې وي نو ما وی دا واقع چون کې الته کې دا د سورې دا د حجر واقع بیانېږي نو د دې غون صورت نامه د سورې حجر دې کې به یو د اصلاح د عقیدې مسلې بیانېږي ورسره وسره به د دنیا تخویفات بیانېږي تخویفات د دنیا د عذابونو نه یرول او داغه دنیا د عذابونو به یو څو نمونې بیان کړي د ته وګوره پلاني ځای کې الله په دې بدعملو باندې عذاب را نه وست په دې پلانی قوم را نه وس دا پلانی باندې را نه وس او بیا به د هغې سره سره خپل خوږ پیغمبر علیه السلام ته تسلی وي چې خفه کېږه مه داسې دار چا سره شوي دي لکه نن چې څنګه تا سره کېږي الف لام را الله خپويږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو تلک آیات الكتاب دا دی آیاتونه د کتاب دا تاسو چې اوس وته کېناسته وایې نو دا آیاتونه دي د کتاب وقرآن مبین او داغه قرآن ښکاره دا آیاتونه دي اې دا مونږ ته چې پروت دی د دې آیاتونه دي خو د دې دوه نامې شوې یو کتاب نامه شوه او بل قرآن حکیم نامه شوه نو دا آیاتونه دي دا کتاب و قرآن مبین او داغه قرآن خکاره تخویف اخروی ربما یود الذین ربما دا ربا ما دا په معنا د کم سره راځي خپل معنی کم دی لیکن اوس چې عرب استعمالی نو په معنا د ډیر سره راځي ښه ربما یود الذین ډیر کرته ارزو بو کی هغه خلق ربما یود الذین ارزو بو کی هغه خلق کفرو چاوی کفر کړی دی دا کافران به سو سو پیری ارزو کی د څه شي ارزو به وکړي لو کانو مسلمین کاش چې وي دوی مسلمانان دا کافران به په جهنم کې بار بار ارزو کوي چې کاش چې غټ بد عمله وي غټ نافرمانه وي خو چې صرف مسلمانان وي او کلمه هم ویلې وي دا ارزو به کوي په جهنم کې به دوی ارزو کوي حدیث مبارک کې راځي دا به کله کوي وی دا باغه وخت کې وکړي چې الله دا ګناګار مؤمنان نه دي دا بم جهنم ته ورواچي چې وروي چې څوک به د پیغمبرانو په شفاعت روزي څوک به د علماو په شفاعت روزي څوک به د مشایخو په شفاعت باندې روزي څوک به د عام مؤمنانو د ملائکو په شفاعت روزي دا څه به پکې پاتې شي دا کافران به راپاسي د مؤمنانو ته به پیغور ورکړي چې هلکه موږ خو چې جهنم کې یو نو موږ خو کافرانو نو تاسو خو به ځان ته مسلمانان وې دا تاسو ولې په دغه کې په جهنم کې دقه وخت کې به د الله تعالی رحم په جذبه کې راشي او الله تعالی به حکم وکړي چې چا کلمه ویلي دغه نه روځي د جهنم نه نو دوی به وزي د کلمې والا به جهنم کې ختم شي نو دقه وخت کې به بیا دوی ارزو کوي چې کاش لږ وختي راتللی او دغه د کلمه هم ویلې وي چې د جهنم نه خو به وتلی وي ربما یود الذین ډیر کرته ارزو بو کی هغه خلق کفرو چاغوی کافران دی د سشي ارزو بو کی لو کانو مسلمین کاش چې وی دی مسلمانان د دقه ځای نه اکابر وایي چې د انسان د بدبختۍ نښه دا یو څو خبرې دي یو دا دی چې تمامه توجه بس کلو او اشربو ته شي تمامه توجه تر دې پورې خپه کېږی ما چې حج ته لاړ شم خوراک ته توجه وي او که عمره ته لاړ شم تمامه توجهي وي نن را لانډې خنه و پخ کړي او نن را لچې نه وخه پخ کړي او نن داو حرام کې بناستی یره زمون خوراک دسې دی بل به وي زمون خوراک دسې دی الکه کم ځای ناستی او دا څه خبرې کوي د انسان د بدبختۍ یو نښه دا ده چې تمامه توجه خوراک به کوو سکاک به کوو خو دا نه چې تمامه توجه دغه ته کلو وشربو دا خو نخه د شاده د کافرو ده دقسی په عیش و عشرت کې ننوتل اسباب د عیش و عشرت بی اندازې ځان له پیدا کول کور بدی یره دا خنه دي داروانه لګ بل شان جوړو دا بل چې د جامع دا خنه دي دا بل شان دي دغه کو اجره دا خنه ده دا بل شان دغه کو الله کسه کې خو بس وخت پکې تیریږي کنه نو چې ته تما سا توجه ټوله دی ته ده نو ته به د آخرت څه فکر وکړي او بل دا دی چې اوږده اوږده امیدونه مړه مرګ چته دی او څوک هغه ځای نه راغلی دي اوږده اوږده امیدونه یې سپینه ګیره وي او د اووه اتو کالو وروسته د منصوبې به د اوس نه جوړوي نو وی پرېږده دوی یاکلو چې دوی خوراک کوي دوی د دین په خبرو څه پوهېږي دا بس کلو وشربو ته پرېږده ویتمتعو او دوی فیدې اخلي ویلههم الامل او مشغوله کړي دي دوی له امیدونو د آخرت د تیارې نه دوی له خپل امیدونو مشغوله کړي دي فسوف یعلمون زر دې چې دوی به پوه شي دوی به وی نو عذاب په مونږ راوله کنه اوس ولې نه راولې وی خدای دې په خیر که د ارچا د عذاب د راتلو یو وخی وما اهلکنا من قريه او ندی هلاک کړي مونږ یو کلی الا ولها مگرو دا غي د پاره کتاب معلوم حکم معلوم نیټه معلومه کتاب حکم معلوم معلومه اقا نیټه و چې راله الله باز عذاب پی راوست ما تسبقو من امت وړاندې بنشي هیڅ یو امت اجلها د خپل نیټې نه چې د هلاکت وخت او د مرګ وخت نی راغلی او دی مرش ما تسبقو وړاندې بنشي من امت یو امت دا من امتن نه دی دا فاعل د تسبیقو دی خو دا عجیبه کار دی چې دلته په فاعل باندې من راغلی دی د دې وجه نه مظهري استاد وی من زائدتون دا کلمه د من نه ده دا لیکل شوې ده خو معنی نشته د دې وجه نه دا فاعل شوړوان دی بنشي من امت ان هیڅ یو امت د چانه بړاندې نشي اجلها دغه خپل مقرر نیټې نه وما یستاخرون او نه باغوی رستو شي وقالو او دې کافرو استغفر الله دارا للرسول الله توي سوت وي یا ایها الذی ای هغه کسا ای هغه سړیا نزل علیه الذکر چې نازل شوی دی په د باندې قران ته وې په ما قرآن نازل شوی دی ای هغه کسه نزل علیه القرآن ذکرو چې نازل کړی شوی دی په د باندې ذکر او قرآن انک یقینا تشی ګوره ان سره وی انک یقینا تشی دا یو تاکید لمجنون خامخالی ونی منډه کنه ملایکه را لراوله چې هغه ملایکه مونږ ته ستا تصدیق وکړي چې او دا واقع د الله پیغمبر دی ان كنت کشریت من الصادقین درشتونو نه الله وی ملایکه زلیګم خو ګوره د ار اخو دی خو خبره د پرنه ملایکه به زرو لیګم خو چرا وی لیګم کنه نو بیا به سمه فیصله وي ما ننزل الملائکه نه رالیږو مونږ ملایکې الا بالحق مګر په حق او په واقع خبره وما کانو نه به دوی اذن په دغه وخت کې چې ملایکې راشي منظرینا مهلت ورکړی شوی وما کانو او نه به هغوی اذن په دغه وخت کې منظرین مهلت ورکړی شوی بیا دی بیان د قران مجید انا نحن نزلنا الذکر انا یقینا منګه شیو نحن نزلنا الذکر منګه را لګلې د قران مجید یقینا منګه را لګلې د قران مجید و انا له یقینا من چیو د دې قران مجید د پاره له حافظون ساتون کیو د نورو کتابونو هم ډیر لوی کتابونه د قران مجید په منځ کې فرق یو دا دی تورات الله راولیک انجیل الله راولیک تاسو مخکې ویلی دي خو الله د قرآن د تورات او د انجیل د حفاظت ذمہ واری دوی ته حواله کړې و چې يهودو تاسو به د خپل کتاب حفاظت کوي عیسایانو تاسو به د خپل کتاب حفاظت کوي او که حفاظت هم پرې خو نو بیا به ګډ وړي هم د قصې شو چې يهودو پرې خو عیسایانو پرې خو نن سبا د هغوی کتابونه محفوظ نه دي بلکې دا دی استاد به وي حقیقت هم دا دی د هغوی هغه تورات او د هغوی انجیل په خپله ژبه هم نه دی دی نازل هغه دی دا انجیل را نازل شوی دی په سوریانۍ ژبه کې لیکن دلته په پاکستان کې انجیل په اردو کې دی په عربو کې په عربی کې دی هغه یورپ ملکونو کې په انګریزی کې دی هغه خپله سره سوریاني پیژنیم نه دغسې تورات دی تورات هغه عبراني ژبه وه سره هغوی پیژنیم نه ده یو قرآن مجید دی چې الله وی ما دا را لېږلی دی او د دې د حفاظت ذمہواری تاسو ته نه ده منګه د دې حفاظت کو زبه د دې حفاظت کوم دا دنیا سونه وخت تیر شو تیریږي به تر د قیامت پورې به خو څوک به په قران کې غلطي رانه ولي او که چا راوسته پته به لګي چې هغه ځای کې غلطي ده دا چاپخانی نه دی چې یو زور غلط کی یو دا خلک په پوه شي چې پلانی ځای کې زور غلط کړی دی اوس دا په نورو کتابونو کې نشته یو غړندې غلط کی یو ټکی پاتې شي خلک زر دغه کیسه واخبرونو کې راشي پلانې چاپخانه دغه غلطي کړې وه دغه د الله حفاظت دی تاسو مخکې ویلیو معرف القرآن استاد د قرطبي صاحب نه نقل کوي یو واقع بیانوي د دې چې واقعي الله تعالی د قرآن د حفاظت ذمهواري په خپله اخیستې ده د هارون الرشید زوی دی مامون د به سالانه یو علمی مجلس را غوسته او په هغه علمی مجلس کې به دوی ته ازادي وه چې تاسو علمی باسونه کوی دی کې یو ځل دقسې مجلس د راوغوښت یو سړی په مجلس کې پاسې ډېر خیسته شکل او خیسته جامې وې داسې مالدار معلومېده خو داسې بیان یې وکړو چې بې اندازې خیسته بیان یې وکړو خلک ورته اریان شو خو داسې معلومېده چې دا مسلمان نو چې مجلس ختم شو مامون دی راو غوخت و ته وی ته مسلمانې وی نه دا ولا دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه او موږ بستا به اندازې اکرام وکړو هغه وتوی حضرت مجبوروه مې ما زه د پلارو د نیکه په لاره باندې هم زه مسلمانېږم نه خو ما وی د دعوت ګوره ډېر لوی برکت دی ښه دعوت ته چې چاله ورکه نو دا داسې شو په زړه کې لکه د هغه دروازه چې ور ووهې خیر دعوت خو ده قبول نه که خو دا ټکې زړه کې راغی چې یاره دغسې اسلام دی او قرآن مجید دی سوچ او فکر راغی دی وایي زه واپس لاړم بیا خیر چې بیا بل کال شو دوه درې کاله پس بیا علمی مجلس ولګید دا سړی بیا راغی چې راغی په قرآن مجید باندې یو بهترین بیان وکړو د فقه په مسائلو باندې یو بهترین بیان وکړو د مجلس نه پس بیا هارون مامون رشید راوغوښت وته وی په هغه بل کال چې ته مونږ راغکړې تعالی مو دعوت د اسلام درک تا قبول نک دا اوس ولی وته وی دا خو چې تا مال دعوت راکنو زما لکه ټک راغی چې ټک راغی ما وی راشه د دې مذهبونو تحقیق وکا وی لاړم تورات می درې نسخې اولی کړې زه کاتب وم خوشنویس هلته خو دا چاپخانې نه وي درې نسخې مې ولیکلې او په دې منځ کې مې پکې ښه غلطي وکړه زیاتی او کمی دا می پکې وک دا درې نسخې می راواغشتې د يهود عبادت خانه تر عالم چې هغه د می پیش کړې هغه ډېر په شوق او په مینه باندې دا مانه واغشتې مال پیسې راکړې بیا می چې د درې نسخې د انجیل لیکلې هغه کې مم غلطي وکړه چې غلطي هم وکړه هغه می د دوی عبادت خانه ته یوړې هغه زمانہ واغشتې مالې پیسې هم راکړې انعام هم راته راکړ وی بیا مې د قرآن مجید درې نسخې ولیکلې په هغې کې مې هم لږ غلطي وکړه وی چې غلطیا مې وکړه بازار ته مې راوړو و یو سړی راته وی چې دا مال نه راکې وی ما وته وی چې والا و یو ورګزې ګورم نو چې داسې کولاوي کده کولاوي دو سره هغه زیره وته چې ما دغه کړو غلطیا کړو ما ته دا خو غلط دی بیا بند که چې راوی وست بیا غ د غلطې ضرورت وی ما ته وی چې روره دا خو غلط دی مونږ نه دی وی دقه وخت کې ما وی چې هغه نورو کتابونو کې چې کوم غلطیا او هغه معلومه نکړه او په قران مجید کې چې غلطیا ما وکړه هغه الله معلومه کړه معلومیږي چې محافظ د قران هغه سوګ نه دی کدی نو یو الله دی نو ما په ایمان راوړو نو وی چې مونږه نازل کړی دی دا قرآن او مونږ د دې لپاره حفاظت کوونکي یو الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي ولقد ارسلنا من قبلک یقینا را لېږلي دي مونږه پیغمبران من قبلک مخکستانه فی شیع الاولین په غډلو اولنو کې وما یاتیهم من رسول او راتلل بنکول اغوی ته یو پیغمبر الا کانو به یستازئون مگر اغوی به د دې پیغمبر پر ټوکی کولی کذالک هم دقسی نسلکه منګ دنکو دا ټوکی فی قلوب المجرمین پزونو د مجرمانو کې چې څونه مجرمان او کافر خلق دي د هغوی په زړونو کې بلې خبرې نشته که شته نو د دغه قرآن پورې ټوقې د دین پورې د علماو پورې لا یؤمنون به هغوی ایمان نه راوړي په دې قرآن وقد خلت سنت الاولین او حال لا دی چې تیر شوی دی طریقه د الله د اولنو خلکو سره تاریخ نه ګوري چې کوم خلکو د الله د دین خلاف کړی د انبیو خلاف کړی دی او یې سره الله سم معامله کړی ده الله تعالی خپل پیغمبر ته تسلی ورکړي دا زدیان دي زدیان او په زدی سړی باندې کړي رخواري اوکه اوکه اوکه کنه هغه ست احسان نه مني ولو فتحنا عليهم کشر منګه کولو کو په دې کافرو بابن دروازه من السماء الى اسمان که دې خلکو ته زه د اسمان دروازه کولو کوم او دی وخېجوم او په دې اسمان کې روان یو د الله قدرتونه ویني دوی به وی دا اسمان نه دی دا منګ اسمان ته نیو راختلې دا زمنګ په دې سترګو باندې دی پیغمبر جادو کړی دی یا زمنګ دې سترګو چې دی نو دا نشدي نشدي شی منس کې نشته سي مونږ تخکاری ولو فتحنا علیهم کشرمن کلو کو په دوی باندې بابن دروازه من السماء د اسمان فظلوا دوی شروع شي فيه يعرجون چې په دغه دروازه کې دوی خيږي او هغه د الله د قدرتونو نظاری وګوري لقالو ندی بوي انما سکرت یقینا یقینا نشه کړی شوی دی ابصارونه سترګې زمونږه دا حقیقت نه دی اسمان ته نیو راغلی دا الله د قدرتونو نشانی نه دی دا اس سترګې زمونږ نشه دی بل نحنو قوم مسحورون بلکې یو مونږه یو قوم مسحورون شاوی باندې جادو شوی دی په مونږ باندې جادو شوی دی اس مونږ ته د اسمان ښکاری او د اسمان دروازې ښکاری وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعا کې یا الله یا الله خپل فضل او کرم کوم باندې یا الله خپل فضل او کرم کوم باندې وکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی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 تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي خو ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي خو ته دعاګانې وکړي زمونږ د سبق ملګری دی هغوی څه کاروبار شروع کړی دی د کور کاروبار آبادی کوي هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله یې په خیر سرته ورسوي وصلی الله تعالی